د هغه سات علم خاص الله ته واپس کیږي هم هغه د هغه ټول میوونه خبر دی کم چې د خپل غلافونو یعنی قوسلو نه راوځي هم هغه ته دا معلومات دي چې کوم خزه حامله شوې ده او د کوم خزي بچي پیدا شوې دي بیا چې په کوم ورځ هغه د خلکو ته आवाज وکړي چې کمزې دي زما هغه شریکان دوی به وایي مونږه ارز کړي دي نن په مونږ کې هیڅوک د دې خبري گواه نشته